حملنا چې موږ پورته کړو مع نوح د نوح علیہ السلام سره په کشته کې انه یقینا د نوح علیہ السلام کان عبدا شکورا وبن شکر گزار د الله وقضینا الی بنی اسرائیل خبردار ورکړو موږ بنی اسرائیل ته فل کتاب په کتاب کې لتفسدنا چې خامخا فساد وکړ تاسو فل ارض پرمکه کې د دې لپاره چې روان به کی ویجاړ به کی مخونه تاسو دشمن مستاسو مخونه روان کی او کله سره خفشي د خفقان هغه سرات په مخ کې ښکاری چې بد کی وجوهکم مخونه تاسو روان کی مخونه تاسو وليدخل المسجد عادل لپاره چې وردن نصیبت المقدس تا کما دخلوه لکه څنګه چې وردن نشو اول مره فاول ولکی وليتبرو او دې لپاره چې هلاک کی دی ما هوا علو چې دی غالب راغلی دی پاره باندې کولو نه تدبیر اپ هلاکولو سره عسى ربكم نزیر چرف تاسو يرحمکم رحم کی پتا سبحانه کتا سو توبه واسي و ان عدتم کچری تاسو واپس کیږئ نا فرمانه تا عدنا نمونم واپس کیږو سزا در کولو ويبشر المؤمنين الذين او دا قران زیر ور کوي مؤمنانو ها کسانو ته يعملون الصالحات چې ملون کوي ان لهم اجرا كبيرا چې یقینا دی لپاره اجر دی وان الذين يكننا كسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان نه لري پر د اخرت اعتدنا لهم تیار کړل موږ دی لپاره عذابا الینا عذاب درناک مقرر کړی د موږ شپه ورځ آیتین دو نشانه په خپل توحید باندې فمحونا آیت الليل فمحونا آیت الليل محونا معنی دا فمحونا آیت الليل کما کړی د موږ غنه د شپې فمحونا کما کړی د موږ آیت الليل هغه نه د شپې وجعلنا آیت النهار ګرځولې د موږ هغه نشانه درځي مفسرتن رڼا والا لیدو والا لتبتغوا دې لپاره چې طلب کوي تاسو فضل من ربکم هغه حلال مال دې طرف د خپل ربنا ولتعلموا دې لپاره چې پوښي تاسو عدد السنين والحساب تشمیر د کلمې د حساب کتاب وکل شین او هر یو شی فصلناه تفصیلا عجلنا په تلوار بور کوله دلر فیها پدې کې ما نشاو هغه چې زمونږ خوښي لمن هغه چاته نوري چې زمونږ اراده شي ثم جعلنا له جهنم بیا وګرځو د دې پار جهنم یصلاها وردن بشي د جهنم ته مظلومن بدحالا مدهورا رټل شوی غرواله ورکړې مونږه بعضهم بعض دل را لا بعضن فبعض باندې پرځب کې ولل اخرت خام اخرت اکبر درجات ډېر لوی په درجو کې وا اکبر تفضیلا او ډېر لوی په غرواله کې لا تجعل مگر غو مع الله سرد الله نه الہن اخر معبود مددگار بل ان تکونو صالحین کچری ایتا سنیکان فانه یقینا الله کان للأوابین د پاره د توبه کوونکو غفورا بخونکې نمور پلار عبا خدمت یو لوی عبادت دی کوم د اخلاص ضرورت دی نو هغه بچي د مور پلار دغه کوي خړ کې دایي یا جیداد را پسولي یا بل رور مې دغه چې به دوی نه تاسو نه کوي ادا پټي وی سي ار څه لګي دا مبذرین کراوی کنه او یقینا شیطان خپل رب د پارا کفور ا ډیر ناشکر و اما تور جنا کچر مخلت عنهم بدینا نامخ کی چې پتا باندې حقونه ذکر شول ابتغاء د پارا دلټول رحمت دا مهرباني من ربک درفستانا انه یقینا دا کان فاحشتن دبی حیائی وسا سبیلا ناکار العربا ولا تقتلوا النفس التي موجنی نفس حرم الله فداغی وجل الله حرام کری الا بالحق مگر په قانون شرعی ومن قتل مظلوما هر اسوک چې وجل شو په ظلم سره ولا تقربوا من ذکر مال اليتيم مال اليتيم تا الا بالتي مگر پاغه طریقې باندې احسن جاړه راخستوي یتیم فائدې پکې حتا يبلغ شده تر دې چور سیږي دې ځواني خپل تا واوفو بالعهد پرواله کوي په یادو باندې ان العهد یقینا وعده کان مسئول عاد دې تپوس پکې شي وأوفوا الكيل پورا کوي پیمانه اذا کلتم کله چې پیمانه کوي تاسو وزنو تول کوي بالقسطاس المستقيم پتل برابر سرا ذالک خیر دا ډیر غره دا او احسن تاویل او ډیر خیسته د پنجام کی ولا تقف مزا ما دا هغه خبرې پسې لیسل کبیه علم چې نوی تعالی پاغه باندې پوها نو په دغه وخت کې لټولې به دغه خدایانو د دې مشرکانو دغه صدارانو د دې مشرکانو الا ذل عرش سبیلا هغه مالک د عرش تلار د مقابله داغه د بادشاہي د زال کول کوشش به کولو یو معنی دې کدا یا قل یا لو کان ماهو کچری وی دی الله سره الہت نور مددګاران کما یقولون لك څنګه چې دا مشرکان وایي اذا لبتغوا نو په دا وخت کې لټولې دی دی الہ ذل عرش او مالک او خاوند عرش ته سبیل اعلی رب نزیکت اول خوشتلنا او تاسو د خیال مطابق کوي نه دم ځان الله ته نزیکول علم الله ته محتاج دی وَإِن مِّن شَيْءٍ او نشته دی او شی لا يسبح مگر پاکی بیان ای بهمه سره د ستاینه د صفاتونو د الله نه ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو په هیږئ نه په تسبیح داوی انه یقینا الله کان حلیما د صبرناک غفور او بخونکه و اذا قرات القرآن کله چې لولې ته قرآن جعلنا بینکا نو ګرځي موږ په من ستاګه په من د هغه کسانو کې لا یمنون بالآخرة چې ایمان نراړي په آخرت حجاب مستورا یو پرده مستورا پټا یو پټا پرده جوړ کو چې هغه تعالی ښکارینا او دا قران دې زرونه تور دن کیږي نه وجعلنا على قلوبهم ولو واپس دی الاد بارهم پشاغان خپلوان نشورا نفرت کوونکی نحن اعلم من خطه بما تهنیت یستمعون به چې دی وکی دی پاغنیت سره دی د استهزاء او ټوکو په نیت قران او عمل په نیت نه وي نحن اعلم من خطه بما تهنیت باندې یستمعون به چې دی وکی دی قران ته پاغه ځانني په ټکو پنیت اذ یستمعون الیک کله چې دی وکی دی تا تا و اذ هم نجوا او کله چې پټي جرګي کوي اذ یقول الظالمون کله چې ویلو ظالمانو ان تتبعونا نیو روان تاسو اے مسلمانانو الا رجلا مسحورا مگر دیو سړی په سچ باندې جادو سحر کړه شوی فسيقولون نظر دې چوب وای دی من يعيدنا سوب دې چې موږ دوباره پیدا کړی قل الذي ورتوا هذات فتركم چې پیدا کړی وای تاسو اول مره پاول ځل کې فسينغدون اليك پس خوځوي د دوی تاسو ته خوځوي د دوی تاسو ته محبوب رؤوسهم سر مخفل ان شیطان یقینا شیطان ينزغ بینهم فساد چوي په مند دوی کې جګړه او فتنه جوړي نو دوی د هغه خبره کوي چې هغه بهتره وي وقل يا لعبادي زما بندگان تعالی وي اے زما محبوب یقول چې دوی وايي التي هغه خبره هي احسن چا ډېر خستوي ولقد فضلنا بعض النبيين او بشک غروال ورکړو من بعض پیغمبرانو ته په بعض باندې علا بعض په بعض باندې وآتینا ورکړو من داوود زبورا داوود علیہ السلام ته زبور شریف قل دو الذین ورتوارا مدد کوي هغه کسان زعمتم چستاسو په خیال او ګمان نه اے مشرکانو من دونه سوا د الله نه چې دوی را رسی تاسو نه مصیبتونه لوي کوي لکه ملائکی عیسی علی السلام او زیر علی السلام او پیریان فلا یملکون فسمالکان ندی کشف الدر عنکم دلری کولو د تکلیف د تاسو نه ولا تحویل ایمد اړولو نه لري کول شي نه اړول شي اولائک الذین اولائک الذین هغه کسان اولائک الذین یعنی اولائک الالہ الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلۃ اولائک الذین هغه کسان یدعون چې دوی ورته را مدد شي وایي دا مشرکان را مدد کوي په خپل حاجتونو کې نغی سکی یبتغونا لټوی دغه نیکان خلق الى ربهم الوسیلتا خپل رب ته نزدېکت ایهم چې کم یو بپدوی کې اقرب ډېر نږدې وي الله تعالی ويرجون رحمته او دې نه ساتي د مهرباني د الله ويخافون عذابه او یریږي د ایدا عذاب د الله نه الله مشرکان تاسو غواړئ څوک را مدد کوي چې په خپل ماته جاړي او فریاد کوي ځان را نږدې کوي ان عذاب ربک کن عذاب درستا کان محذورا دے لائق دے دی چردی نے یرو کلیشی وما جعلنا الرؤيا التي او نو ګرځول من خوف تا هوا ارینا کا چې موږ خودلو تا تا الا فتنه للناس مگر امتحان او ازمائش د پاره د خلکو مراد ته د پیغمبر غ اسرار معراج ته چلاو یا قتل کافر په بدر کې والشجره الملعونه نو خامخا تخپل قابو کی براولم مولاد دد الا قلیلا سوا د سلګو کسانو نا واګ مې پکې چولی کم پلې چې بوزم ما پلې بوزم الله دې مان را کی باز خلکو ته شیطان واګ په خلک یې چولی کم پلې چې شیطان خو یا پلې بوزي الله مون په خپل حفاظت کې والي لا اهتم کن ذریته خامخا تخپل قابو کی براولم مولاد دد یعنی چې مال په ګناهونو کې لګي او اولاد یعنی ولد الزناوی وعدهم وعدو کدوی سرا وما يعدهم الشیطان الا غرورا وعده نکي دوی سره شیطان مگر ددو کې ان عبادی بیشک بندگان زما لیس لک نشتر تعالی علیہم تاغوی سلطان سلطان لتبتغوا من فضله دې د پاره چولټوي تاسو د حلال رزق د الله نه انه کان بكم رحیما بیشک د الله له پتا سو باندې رحم کوونکې وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ کله چورسی کی تاسو له تکلیف فل بحر قدر آپ کی دول مرکشی تاسو نه مناسو تدعون چې تاسو را مدد کوي الا ایاه مگر والله مرایات شي دا چې الله کته بوزي تاسو جانب البر باغ طرف د وچز مکی کی اف امنتم آیا تاسو په امن باندې اي يخسف بكم دا چې کته بوزي الله تاسو جانب البر باغ طرف د وچز مکی کی او يرسل عليكم حاسبا یا رولیږي په تاسو باندې باران د کانو هغه ماتون کې د هوانا کاشفن هغه ماتون کې من الريح د هوا فیغرقکم غرق کی تاسو بما کفرتم فسبب دا چې کفر کړو تاسو ثم لا تجدو بیا ومن مې تاسو لکم ځان لرا علینا زمون په مقابله کې به په دې باندې طبيعه سوک ته پوس کوونکې اذان یو کس وما بني آدم الله او بیشک عزت ور کړو موږ اولاد د حضرت آدم علیه السلام ته په مختلفو سيزونو سره الله بني آدم عزت من کړي وحملناهم سوار کړي من ندي في البر پوچ کی پا حیوانات باندې سورلو باندې والبحر په دریاب کې پکشتو بإمامهم یا خدا مانا دی امامهم تا پیغمبر د دوی سره هر امت د خپل نبی سره وبلو یا دی امامهم تا من نامو د دوی سره یا دی امام نمراد اغا عام مشر مقتدا یوم ندعو پا کمر چواز بورکن کل اناسن تولو خلق تب امامهم سره دا پیشوا او د مشر د دینا خپل لیډر او مشر سره راجم شي نو څوک د علماء حق پرست سره یې سره راجم شي او څوک د دین دنیاوی د دین لیډرانو سره یې سره حشر شي الله دې ایمان را فمن عاصو کوتی کتابه چور کړی شوی د تامل نامه د بیمینی په خلاص باندې فاولائک دا کسان یقرؤون کتابهم للی وخپل عمل نامه ولا یظلمون فتیلا ظلم بو نکړي شي دي سره فتیلا په برابرې د نری تار د کجوري د اډو کې ومن کان هر رسول چی فی هذه اعما فدی دنیا کې دند قران او هدایت نا فو فی الاخرته چې واړوي تعالی را ان الذي د بیان د هغه سنا او هنا الیک چې وਹੀ کړی د مونږ تا تا لتفتری علینا دې لپاره چې جوړ کې ته په مونږ باندې غیر هو بغیر د وینه بل څه وَإِذَنْ فَدَاوَهْ كِلَّتْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا خام خائبه نسی دی تعالی رب دوستانی سرا چې قران پرې د نور د دې خرافاتو کیسو کہانو ته روان شي لا استفزونک من الارض چې اوري تعالی عزیز مکی د مکینا لا استفزونک او دی یری او د سر پار دی یری یخرجوک من هذه د پار چې د شری د دینا و اذن تداوه کلا البسونا درنګ د تیرن کی د خلاف کتان رسول الله قلیل مگر لغنتی سنت من قد ارسلنا قبلک سنت من قد ارسلنا قبلک یا خو عبارت کی تقدیر او دا منصوب بنا بر فعل محذوفه سنت من قد ارسلنا یعنی سننا سنتن طریقہ مو کر کړی دا من طریقہ یا سنت من یعنی کا سنت من پشاند طریقې زما من د هغه چا سره اقم الصلاة پابندی کو په مونږ لدلو کې شمس د زوال د نورنا الى غسق الليل د تیار د شپې پورې وقران الفجر او مزد سبام کوا ان قران الفجر یقینا مزد سبا کان مشهودا دیتا حاضری کی ریشی یعنی فرشتے ورطا حاضری گی دشپی درجه فرشتے پر تراجمش دا وقت دا غیر زمواری بدلی گی وقل یا اے محبوب جاء الحق راغ حق وزهق الباطل ختم شو باطل ان الباطل کان زهوقا یقینا د باطل رکی دن کې ختمی دن کې وننزل علیکم من القرآن د قرآن ما هو شفاء چې شفاء چغه ډېر په هدایت ته د جهت د لارې نام یې ډېر په سم لار دی ويسالونک تپوس کوي تا نان روح تبار د روح کې قل الروح ورتوا روح من امر ربي پیدا شوه دې په حکم د رب زمان یعنی تپوس کول چې روح څنګه پیدا دی روح څه شی دی او هینا الیک چې وحی کړی دا مونږ تا تا ثم لا تجد بیا وتنمی لک ځان لرا به په دې سره یې په واپس کولو د دې سره علینا زمونږ په مقابله کې وکیلا سوزموار الا رحمتا من ربک دا مونږ چې دا باقی پری خیر نه دا مهرباني د ستاسو رب طرفنا نو د راتل نشي کوله په مثل د قران ولو کان بعضهم اگر کشي بعضی دي لبعض لپاره د بعض زهیرا امداد کوونکی کباج د بعض امداد کی او د قران غونتی کتاب جوړول نشي یا ان شاء الله ولقد صرفنا الله بشک بیان کړی من للناس خلقتا فی هذا القرآن په دې قرآن کې من کل مثل د هر قسم مثالنا فابا اکثر الناس انکار کوي ډېر د خلقنا الا کفورا مگر د کفر نه انکار نه کوي وقالو او ایدا کافر لن نؤمن لك پیغمبر باندې اعتراض پتور ویلو او تاتی بالله یا راول تعالی والملائکه او ملائکی قبیلا مخامخ الله مخامخ راول نعوذ بالله من ذلک ملائکی راول او یکون لک بیت یاشدی تاد پاره کور من زخرف دسرو زرنا چته د پیغمبرم راته تجارتونه بیا لیکي غسار کور د سرو زرو شي او ترقا فی السماء یادا چوخی تاسمان کی ولم نؤمن لرقيك او چرم موږ یقین نکو پس خطو استاوانی حتا تنزل علينا کتابا تر دې چرا نازل کی تم ته کتاب نقره چې موږ ولولو غیلرا قل ورتوا سبحان ربي پاک در رب زمان شریکان نام هل كنت زمین الله بشر رسولا مگر بنی آدم پیغمبر ائنا لمبعثون آیا موږ به خامخا بیا را پور کړو شو خلقا جدیدا په پیدائش نوې سره دا به د عقل نه لري ګڼل د قیامت او د دوباره ژوندون قائل نو اولم يروا الله اذ يقولنا ان الله الذي یقینا الله غزاد ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکه نو کوم ذات چې د دومره لوی اسمانونو د ځمکو په پیدا کولو قادر دی دا انسان فنا کول او شکول ورته اړو سکار نه دی قادر اندغ الله قدرت لرونکي علا ان يخلق مثلهم دا چې پیدا کی په مثل لږي وجعل لهم مقرر کړی الله د دې لپاره یعنی د مرګ لپاره د دوباره ژوند لپاره د یری د خلاصېدو نه وکان الانسان قطورا د انسان قطورا بخیل ډېر تنګره الله زما خزانه چا پلاس کې نه ورنکدا سي چا پلاس یې ګرانو له ګرانو له تر دې چرته به بن کړو کيو دانه په لکونو زرګونو شي الله بیا وعده کړو ما من دابتن فل ارض الا لله رزقها قل ورتوا آمنو به ایمان راړی په دې قران او لا تؤمنو یا ایمان په راړی تاسو په ایمان راړو نه راړو د قران په حقانیت کې فرق نه راځي ان الذين بشك آکسان اوت العلم چور کړه شو د علم من قبله مخکې د نازلې د دې قران نه یې هغه مؤمنان د اهل کتابو اذا یتلا علیهم ان کان وعد ربنا یقینا وعد رب زمونږ چې الله ویلو زه باخر کتاب را نازلوم او زه باخر پیغمبر را لېږم لمفعولا خامخا کړی شوی دا زمونږ رب وعده کړی سبحان ربنا زمونږ رب دا د خلافین پاک دی هغه د وعده خلاف نه کوي ويخرون او دی پریوزی للغکانی پزنو باندی یبکون جریدن کی ویزیدهم زیاتوی دا قرآن دیگر خشوعا نور معجزی قل ادو اللہ ورطوی آئی روب علی اللہ ود الرحمن یا روب علی رحمن ایم ما تدو هر یو چې بلای تاسو فله من دی الله تعالی الاسماء الحسنى من دی خیست خیستا الحمد لله الذي صفتنا بخدای ته خاص د الله لپاره دی الذي هغه الله انزل چرا لګلې على عبده الكتاب تخفل بندگان کتاب ولم يجل له عوجا او نه دې ګرځول دي کتاب لرسکو بیاله دې کې قبلې نشته الله وی شاید چې ته وجنی ځان خپل علا آثارهم بدی پسې یا علا آثار ما ندا علا آثارهم پس داوری دود دی نتانا دی تانا واری دلتا خبر نمانی نو ته ځان وجنی ان لم یؤمنو کجری دی ایمان مراری بهذا الحدیث قدی قرآن وانی اسفا د وجه د غمنا د غم د وجه نه ځان هلاکه دمر درد الله د نبی په زړه کې صلی الله علیه تسلی ور کوي چې دومره ځان درد کې ماچو ان جعلنا یقینا غرزول دنیا ما هغه علی الارض چې په دې مکه باندې زینت الله زینت نمائش د دې لپاره لنبلوهم دې لپاره چې موږ امتحان واخلو دې ايهم چې کمیو پدې کې احسن عملا ډېر خیر عمل کوونکې کانو دی من آیاتنا د دلائل د توحید زمون عجب عجبا کهف هغه غار کې چې مؤمنان اولیاء وردن نشي ورقیم او هغه تختې چې پاره دی نمونه لیکل شي اصحاب کهف او اصحاب الرقیم دواړه دی یو ډول نمونه دي اذا اول فتیتو کله چې پناهي اغستیال فتیتو ځوانان ال الكهف غار ته اذ اول فتیتو کله چې پناهي واغست دي ځانانو ال الكهف غار تا لارن د بادشاہ نه په غار کې پټ شو فقالوا ویلی دی ربنا اے زمون ربا تنا رات من تملذن کذ خپل طرفنا رحمت مهربانی وهي لنا او آسان کړی مونږ لرا من امرنا د کار مونږ رشدا هدایت لقد قلنا بیشک او بوایم وزن پدا وقت شتتوا لری خبری د حقنا د شتتوا خپل معنا دا ده لری خبری د حقنا او د عقلنا دا به د حق او د عقل لری خبری کومه غیر الله را مدد کو هاولای قومنا دا د قوم زمونږه اتخذو دی نیولی دی من دونه سوا دی الله نا آلها نور مددگاران ويهيئ لكم او آسان بکی تاسو لرا من امرکم د دې کار تاسو نه مرفقا شی د فعلی د فعلی او شی د ورلا آسان کی دای په غار کې وردن نشول الله په خوب راوستو اوس الله د غار غ حال ذکر کوي وتر الشمس وینبتن ور ایدنا محبوب اذا طلعت کل چراخیجی تزاورون کفهم نو ميلان کوي د انور د غار د دوی نه ذات اليمين خي طرف ته وإذا غربت او کله چې د انور ډوبېږي تقربهم نو ډډ کوي د دوی نه ذات الشمال ګس طرف ته وهم د اولیاء کرام فی فجوه فیو کلاو ذکی دی منه د غارنا ذالک د دای داود کول او د دای د نور د ګرمۍ نه دا ساتل من آیات الله دا د دلیلونو د قدرت د الله نه دي په دمر درې سوای نه کالو د کول ذالک د دې دا دمر وګدو د کول یا وذالک د دې دا د نور د ګرمۍ نه ساتل من آیات الله د دلیلونو د قدرت د الله نه دي من يهد الله ارى سوق الله اور پیدا ہے تو کی فول مهتدین دے بالله من من کے ورسپی د اصحاب کهف د اولیاء مرګرتیا کړو نه له قران کې ذکر وکړو او د حد سليمان عليه السلام خط ورو خط ورو نه الله لا ذکر قران کې وکړو ترین ماتلو نا ته د رګولا کلندر لمې مې اټه په لوي چې بند کی ور غیر نو هم ته لختل وای د چانه پیسې غوښته چاله ورکوي مولوی ګره دا خبرې کې پیسو دا چې دا راکا دلته کوشه اما دا خبره نه کې نو ته یو د حق پیغام دی رسول الله موږ ته کې وی الله راولي و د حق پرنده نه لیکن خط د توحید ور الله قران کې ذکر وکړ دا ور سپی له ور ډېر شړل علماء لیکلي و دې واپس مشو مولیاء کرام سره ذکر کو وکذالک الله ادارن باسناهم را پور ته کړی موږ دې خوبنا لیتساءلوا بینهم دې لپاره چې ته پوښتنه کوي بینهم په خپل منځ کې وای چې تنه ورته غیر الله را نړي چې ته حرام را نړي فلیاتکم برزق منه مراد دي تاسو لره رزق خراب منه ددنا وليتلطف مرمدي کوي ولا يشرن او ندي خبروي دي دکم ته تاسو باندې احد ان یوتن چاروي چې موږ دغه غار کیو او که تاسو د دې په دین کې واپس شئ ولن تفلحوا اذا نبدا او چربم کامیاب نشئ تاسو په دغه وخت کې همیشه وکذالک اثرنا علیهم الله او ادارن خبر کړو موږ خلق په دې باندې ليعلموا دې لپاره چې پوه شي ان وعد الله حق چې یقینا وعده د الله ورشتیا وان الساعه کې یقینا قیامت لاره بفیها نشته شک پرات لې وی کې اې دې تنازعون بینهم کله چې جګړه کولې وي په خپل منځ کې امرهم فدار د کار د دې صاحب کهف کې فقالوا ویلو یدلی ویلو د یو ځل په کدا ویلي وبني عليهم بنيانا جور کوي په دې صاحب کهف باندې بنيانن صاحب ولبیسو وقت تیر کړو دی صاحب کهفو فی کهفهم پغار خپل کی سلاسمیت سنینا درې سو کلونه په شمسی حساب سره د نور په حساب وزدادو تسعا زیاتوی غی نهنور چکل رسپدنی حساب کې قرآن دا دو خبرو لی ذکر کې بعض کافرو شمسی حساب کولو نو کو قرآن ویلے چې درې سو او نه دنیا ویلا خو درې سو نه پسې واو او که بعض حساب کولو د یعنی شمس په اعتبار نو اعتراض د چاپرې نه خو ځکه علماء لیکلي هر کمر سره سپومې سره چې حساب کې نو هر سلو کالو کې درې کاله سیوا کی دا درې سلو کالو درې درې سیوا شو نه خوشو د دواړه خبرې ذکر کې اعتراض ولا ولا خلک نه کا چې دای ته څوک تنوري صاحب کوي نو دې سره جوړي که تسبیح نه صاحب کوي درې سره نه جوړي د دواړه خبرې ذکر کې قل الله عالم وا چې الله خپوه وي بما تاسو باندې لوي سوچ دی وخت تیر کړو له غیب السماوات والارض دی الله لره علم د پټو سيزونو د اسمانو او د انکه او سر به خلدن کې د الله او اسمع او خالدن کې ما له مشتر دي د کار من دوني سوار د الله نه نو ولي مسوک مددگار ولا یشرک فی حکمه احدا مشرک الله تخلو فی سنی کی اچا لرام او بعض علماء لکه تفسیر مظهری او جواهر داغه نه نقل کړو د حکم معنی دی کې څه ولا یشرک فی حکمه مشرک الله فی حکمه فعلم د غیب خپلو کې احد او تلرا حکم نه مراد دی کې علم غیب فعلم د غیب کې د ځان سره څوک شریک کړي نه نبی نه ولی نه مړ نه ژوند تريد زینت الحیات الدنیا پدا سے حال کی چی تیرا دلری د نمایش او د ډول د ژوند دنیا مالدار او هغه صاحب اقتدار والے لمګورا ولا تطع تابدار مکمن دا چا اغفلنا قلبه چې مون غافل کړي دې زړه غم ذکر نه خپل یاد آشنا او د دنیا په ډول زینت په سلار ده وتبا هواه روان شه دې خپل خواهش پسې وکان امره فرطا او د کار دا غزیات په دین کې د کار دا فرطا زیات په دین کې یا فرطا معنا کوي د کار دا فرطا مخالف د حق دا کار نه ټول تاوان او تباہی وقل الحق من ربکم او یا حق ثابت تاسو رب طرفنا فمن شاء دا چا چې خوښ فلیو من ایمان راړي ومن شاء دا چا چې خوښ فلیکفر نو کفر وکي یقینا اعتدنا تیار کړو مونږه ان اعتدنا یقینا تیار کړو مونږه للظالمین لپاره د ظالمانو نارن اور احاط بهم راگیر بکی دی لرسرا دی قها دیوالی مباغی د جهنم غ دیوالونه به راګیر کی و ان یستغیثو او کدی د وبو فریاد کوي و ان یستغیثو کدی د وبو فریاد کوي یغاسو نو فریاد به قبول کړي شي دمائن پوبو باندې کلمهلی چې پشان د تانبو ولي کړی شوی وي یا کلمهلی پشان دا اخیری د تیل وي مهل د معنی کوي یا ولي کړی شوی تانبا یا مهل وی هغه فقال لصاحبي نولي دا عمر بن خپل دا وهو يحاوره او حال دا دی چې هغه يحاوره خبرې کولې دا سره خبرې کولې او دا چې یو قسم تداو سره جګړه مطالبه وي زما په خیال کې مرادی ز خیال نکو من تبید هذه ابدا دا چې تبا وشدا دا همیشه دا کلم تبا کیږي نه وما ظن الساعه ز خیال نکو قیامت بارک قائمتن بقائم دو ولا اردت الى ربي او کچره واپس کړو شم خپل رب ته بل فرض تقدیر قیامت رام غه کدا وخت کی الولایت ملک او اختیار لله الحق خاص الله رشتنی لرو هو خیر ثوابا دغه الله غرد په ثواب ورکولو کی وخیر عقبا او دغه الله غرد په نتیجه او پنجام ورکولو کی چنی دې پریخه وکه شی ولا کبیرتن ملوی شی الا احصاها مگر ټول راګیر کړی ووجدوا ما عملوا حاضرا وب منی دی هغه چې اعمال کړی دی حاضر ولا یظلم ربک احد او ظلم نه کی ستار به هغه چا سرا دیو تن سره ظلم نه کی سی چې کړی هغه ورته ملاوي فسفقا نمر ربه ندنا فرمانی کړو د حکم مخبل ربنا دا خلک چې یا داوی کتابونه لیکلي چې د ملائکو نه نه قول ضعیف دی الله ای کان من الجن دیو د پیرانونا فسفقا نمر ربه نما فرمانی کړو د حکم مخبل ربنا فتتخذونه آیا تاسو نسی دی و ذریته اولاد دد اولیاء دوستان من دونی لا زمان وهم لکم ودو او دا شیطانو دد دا ڈلاو مرگری اولاد تاسو تار دشمنان دی بیس للظالمین دیر بد دے دا شیطان تار دا ظالمانو بدلا پا بدل کے دا اللہ نا اللہ دوستی پروخا ولم یجدو دی بولو من عنها دورنا مصرفا بلوید اوریدو ولقد صرفنا بشک بار بار بیان کړی من فی هذا القران په دې قران کې للناس د پار د خلق من کل مثل د هر قسم مثالنا وکانل انسانو د انسان اکثر شین او دای بخنه غاړي خپل ربنا الا انت تيهم مگر دا چې راشي دیتا سنت الاولین طریقه دلندنو او یاتیهم العذاب قبل آیا راشي دیتا عذاب قبل مخامخ وما نرسل المرسلین الله امرا لذن پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کی ومنورین ور ورکون کی ويجادل الذين كفروا او جګړې کوي ها کسان چې کافر دي بل باطل په باطل طریقې او سره پاره دا جګړې کوي ليدحزوا به الحق دې د پاره چې دای زائل کی ولړی په دې باندې حق لرا کمزورې کی په دې باندې حق ليدحزوا به الحق دې د پاره چې کمزورې کی دای په دې باندې حق دریاب کې تلو او ورپسې سرنګ په اوبو کې جوړېدو رانېدونه فلما جاوز هر کله چې پور وت الله بیاړه قال ویلی موسی علیه السلام لفتاه خادم خپلتا آتنا غداءنا روړ مونږ ته سبا نارې زمونږه غدا وی پسار نواله د غرمې پورې غټی کاله ده آتنا غدا نارا رنگتا سبا نارے زمینہ او نه هر کړه زمانہ بل رمضان شیطان مذکره دا چر آیا د کم تا تا واتخذ میلی وغه مئی سبیله لار خپل فل بحر تدریاب کی عجب عجیبا قال ویلی موسی علیہ السلام ذالک دغا ما هغه مقام دې کنا نبغي چې موږ چې موږ لټولو فرتدا مرو ګرځیدل علی آثارهما آتیناه ورکړو موږ د رحمتا من عندنا مهرباني د خپل طرفنا پیغمبر ورکړو وعلمناه من لدنا علما علم ورکړو موږ وتا د خپل طرفنا علم بعد خضر علیہ السلام قال له ولید خضر علیہ السلام تم موسی حضرت موسی علیہ السلام دی مخامخ شي ملاو شي غلامن غلامن دی ولد سره ادي بارک د علماء خلاف چې دا غلام ماشوم نابالغ او کوزوان بالغ حتا تر دې ذالک ی غلامن چې دی ملاو شي غلامن دی ولد سره فقتله حجر حجر علیہ السلام غلر قتل کړو قال ویلی مثال بغیر نفس بغیر د بدلی د نفسنا لقد جئت شيئا نكرا بیشک تارا تل کړی شی نکرا ډیر بدتا ډیر بدکارو کو